ضررونه ذکر کوله نو پای کې مخ کې اتا غټ ضررونه د بدعات بیان شو د دې زین نه هم ضرر د بدعت ذکر کړي نه هم zarar د بدعت دا دی چې مبتدع د مقابل د شارع دی ځانې باقاعده د شارع مقابل ګرځولې دی او مناقض دی ماتون کې دی حدود د الله لره الله چې کوم حدود مقرر کړی دي نو د هغه حدود ماتای نو دا لوی zarar دی د بدعت چې دی بدعات سره مبتدع د شارع مقابل ګرځي او مناقض ګرځي ماتون کې ګرځي حدود د الله لره الله چې کوم حدود متعین کړی دي دا وکوي دا به دومره کوي کم کیف ان دا حدود دي د هغه ماتي د ځان نه مقدارم جوړي د ځان نه هيئتم جوړي او د ځان نه د تخصیص د اوقاتم کوي وګوره شارع حد مقرر کړو چې دا عبادت به دسی کوي دومره به کوي او دی هغه ماتي د ځان نه حد مقرري د ځان نه مقدار مقرري یا د ځان نه عبادت له یو کیفیت او یو هيئت ور کوي نو دا د الله حدود ماتي او قران کې الله وی فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها دا دا د الله حدود مقرر کړی دي د هر شي د پاره الله یو حد مقرر کړي د عبادتو د پاره ځان له حدونه دي فلا تعتدوها د دین زیاتې مکوي د دین اوړی ما دا ماتوي ما ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون او څوک چې د الله د حدودو نه تجاوز کوي شارع حقیقی الله دی شریعت مقررون کې دا الله دی پیغمبر علی السلام ته که شارع ویل شي نو دا ورته په معنی مجازي باندې ویل شي نور پیغمبرم د ځان نه شریعت نشي مقررولې دی باندې حدیث واوري یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې اې دا الله رسوله زما دا زړه غواړي چې مونږ کله دا طواف وکړو د حج یا د عمرې طواف وکړو اولې طواف نو په کار دا ده زما زړه غواړي چې مونږ پر مقام ابراهیم کې دوه رکعات نفل کولې دا عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل زړه خبره وکړه چې زما خوخه دا وا زم چې د طواف نورستا په مقام ابراهیم کې دوه رکعات نفل مونږ کولې دای د الله رسول له مشوره ورکړه نو د الله رسول ورته سوی عمر لا د بر نه وحی نه دراغلی زده ځان نه دا نشم کولی ګور پیغمبر د ځان نه دوه رکعات نه پل نشي کولی چې الله نه دی ویلی نو زه د ځان نه نشم کولای نو به د الله د طرفه حکم راغی واتخذو من مقام ابراهیم مصلا تاسو په مقام ابراهیم کې د طواف نورستا تاسو دوه رکعات مونږ کوي نو ال بیا شروع کړه چې کله د الله د طرفه حکم راغی کنه پیغمبر د ځان نه دا نشو کولای چې پیغمبر خلکو ته ویل چې اولکه د طواف نو ورسته دوه رکعات نه پل کوي دا شریعت مقررول دي او د شریعت د مقررولو اختیار دا یوازې د الله دی ځکه شارع حقيقي هغه الله دی نو پیغمبر په دین کې د ځان نه دوه رکعات نه پل نشي سیوا کوله او تابه کې څومره بدعات سیوا کړی دي نو دا دا دا مبتدی چې دی د باقاعده مقابل د شارع ولاړ دی یو طرف ته الله دی او بل طرف ته دی دی د الله په مقابله کې د ځان له یو شریعت جوړ کړي دی باقاعده د الله مقابله ته ولاړ دی پیغمبر د الله په مقابله کې خبره نشي کولی بلکې پیغمبر د الله د خونې نه بغیر خبره هم نشي کولی چې الله ورته نه ویلي هغه نشي کولی لکه ما دا واقع وي وي مونږ دوه رکعات نفل یاره وای الله نه دی ویلي زه نشم کولی ومناقض لحدود الله تعالی او مبتدع دی ماتونکی دی حدود د الله لره الله چې کوم حدود مقرر کړي نو دی هغه ماتي لانه قد حي قد عين حدودا ووجوها للطاعات ځکه الله پاک د عبادتو د پاره حدود مقرر کړي او وجوها او طریقې مقرر کړي لطاعت د پاره د طاعت د طاعت نه مراد عبادت دی د هر عبادت د لپاره الله حد مقرر کړي او داغي طریقې خو دلې دا علی هیئه خاصه په یو خاصه طریقه باندې او تو سره لګي او عبادت له ځان نه څور کې حد مقرره د ځان نه ورله طریقه جوړه د ځان نه هيئت جوړه نو دا ته خو تا د الله هغه کم حدود چې مقرر کړي تاغه حدود ماته نو بیا وی فالمبتدع الشارع هغه مبتدی چې هغه د ځان نه شریعت جوړي یلقزها د د الله د حدود ماتي ويتجاوز عنها او دا غینه تجاوز کوي لسم zarar د بدعت دا دی چې مبتدع د متبع الهوا دی د په خواهش پسې ور پسې دی او د خواهش تابعداري د لوی گمراهي ده قران کې الله پاک وایي افرایتا من اتخذ الهه هواه آیا خبرې دا غ سړینا چې هغه د خپل خواهش نه خوده جوړ کړي دي څنګه ګوره د خوده خبره خلق مني الله چې سوي نو خلک هغه مني نو دی مبتدع د خپل خواهش نه خوده جوړ کړي دي بس چې خواهش ورته سوي د حق کوي خواهش ورته وي یره د سنتو نه بعد په جمع باندې دعا وکا بس کوي یره ذکر بالجار په دې طریقه باندې وکا کوي یره اسیله اسقات په دې طریقه باندې وکا کوي نو د باقاعده متبع الهوا دي په خپل خواهش پسې ور روان دي ولی ځکه چې سنت دې پریښوده نو یو طرف ته سنت دی او بل طرف ته خواهش دی سنت هوا اتباع السنه او اتباع الهوا نو چې سنت اتباع السنت دې پریښوده نو خامخا به ته اخته کېږي په اتباع الهوا کې ځکه د دوی په میز کې بله دغه نشته ده منزله نشته متبع للهوا چې مبتدع د متبع د خواهش دی لانه اذا ترك الاتباع للسنه زګه چې کله د پری خو دا اتباع د سنت والانقياد للحق او پری خو دو انقیاد تابیداری د حق نفت تبع هواه دی ور پسې شو په خواهش پسې ځکه د دوه خبرې دي یو اتباع السنت دا او بل اتباع الهوا دا نو چې کله تا اتباع السنت پری خو دا نو خامخا په خواهش پس روانيږي وقت قال الله تعالی او الله پاک ویل دي یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا داوود علیہ السلام تعالی وی فاحکم بین الناس بالحق سو مطلب د حق تابعداری کوا په حق باندې فیصله کوا ولا تتبع الهوى او د خواهش تابعداري مکوا ځکه چې حق دې پرې خودو فما ذا بعد الحق الا الضلال د حق د پرې خودونه اخوا به بل پړوي نشته بیا بل زې نشته علاوه د گمراهینا او علاوه د اتباع الهوانا نو ځکه الله وی فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وقد قال تعالی والله پاک بل ځکه ویری دي ومن ازل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله دا هغه چا نه لوی گمراه نشته لوی گمراه دا هغه چا نه سوک دی چې هغه خواهش تابعداري کوي من ازل ازل د څه صيغه ده سمانا په کائنات کې د ټولونه لوی بدره په کائنات کې د ټولونه لوی گمراه هغه سړی دی چې هغه په خواهش پسې ور روان دی او مبتدع د متبع الهوا دی د په خواهش پسې ور روان دی نو د په کائنات کې د ټولونه لوی گمراه دی ومن ازلو ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله وقال الله تعالی او الله بل ذکی ویل دي افر ایتا من اتخذ الهه هواه اے په دې کې دوه ترکیب دي دی آیات کې افر ایتا من اتخذ الهه یو ترکیب پکې دارې رایت چې دې دا اتخذ دا دو مپوله غواړي دو مپوله دا هواه دای مفعول اول دی او الهه دای مفعول ثانی دی خورا مقدم شوه دی وسی برابر کړه سی وایا افرایتا من اتخذ هواه الهه آیا خبره دا غچانا چاغه جوړ کړي دي د خپل خواهش نه الهه الهه ته جوړ کړي دي د خپل خواهش نه خوده جوړ کړي دي په معنی پوه نه شوي دا هواه مپولی اول کا او الهه مپولی ثانی کا اوس ایمانو کا افریت خبری داغه چانا من داغه چانا اتخذ هواه چاغه جوړ کړي دي د خپل خواهش نه سیت جوړ کړي دي الهه الہی تی جوړ کړي دي خدای تی جوړ کړي څنګه چې خلق اره خبره د الله اره خبره په پټو سترګو باندې مني نو دک شانه د مبتدع د خپل خواهش اره خبره بس مني چې خواهش ورته سوی دا وکا دا وکا دا وکا بس پاغي پس روان دي نو واذل الله على علم او گمراه کړي دي دلال الله سره د علم نه معلومه دا شو چې متبع الهوا د گمراه دی چې څوک د خواهش تابعداري کوي د خواهش نه ځان له الٰه جوړ کړي دی خواهش ورته سوی او د پاغي پس روان دی نو ازله الله دا سړی الله گمراه کړي دی نو لسم zarar د بدعت دا شو چې مبتدع د متبع الهوا دی د په خواهش پس روان دی او د خواهش په تابعداري باندې د خواهش تابعداري د دې په قران کې په بشمار آیاتونو کې زم بیان شوی دی د خواهش تابعداري مکوئ د خواهش تابعداري مکوئ لکه درې آیاتونه دلته شیخ صاحب راوړي دي یو ان یا داوود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى بل آیات ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر علم او بل افرئیت من اتخذ اله هوا ډیر آیاتونه په قران کې دا سیدی چې هغه کې زم بدی بیان شوی دا د اتباع الهوا چې د خواهش تابعداري بنه کې او مبتدع د متبع الهوا دی د خپل خواهش پس روان دی الهادی عشر یو لسم zarar د بدعت دار چې بدعت دا په الله باندې دروغ ویل دي بدعت دا باقاعده افترا علی الله دا ولی دین څوک جوړي الله او ته د ځان نه یو طریقه جوړې نو دا خو ته په الله دروغ جوړې الله نه دی ویلي او ته ورته دین وې دین خو الله کامل کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا الله دین کامل کړی دی په دغه کامل دین کې دا طریقې نشته دا ته چې کې او تور ته دین وې نو دا په الله باندې دروغ وراړول دي نو مبتدع بدعت دا باقاعده افتراء علی الله دا او افتراء علی الله دا کوپر دی ګوري په الله باندې دروغ جوړول ومن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا دا هغه چا نه لوی ظالم نشته چې د په الله باندې دروغ جوړي نو مبتدع د افترا علی الله کوي په الله باندې دروغ جوړي الحادی عشر یولسم zarar د بدعت داري ان البدعت افتراء علی الله سبحانه و تعالی چې بدعت چې دا په الله باندې با قاعده دروغ جوړول دي افتراء ده په ابتدا باندې پوه شو کنه ته دغه ته د خپل بدعات ته دین وې او دا خو الله نه دی ویلي خو ته په الله دروغ وراړې چې نه دام پکشته دام پکشته الله دام ویلي الله دام ویلي الان کې الله نه دی ویلي نو دا خو ته په الله دروغ وراړې نو وقال الله تعالی الله ویلي دي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا دا غا چا نلوي ظالم نشته چې هغه په الله دروغ جوړي والبدع كلها داخله تحت هذا الجنس شیخ صاحب رحمه الله وی وی ټول بدعات پدې کې داخل دي پرې افترا کې ټول بدعات داخل دي ځکه هر بدعت دا په الله دروغ جوړول دي کاغه هر بدعت دی کاغه بدعت اعتقادي دی کاغه بدعت قولي دی کاغه بدعت پل پهل دی کاغه پل بدعت پل عبادت دی خدا سمر بدعات چي قد خسر الذين قتلوا اولادهم دا بدعتو چې خپل بچی به راوستا او هغه به لاله ولا د باباګانو په نوم باندې د درگاونو په نوم باندې دا غوي د ځان نه یو نوی طریقه جوړه کړې و به مخ کې ګوري وحرموا ما رزقهم الله او دوی حرام ولا هغه څه چې الله ورلکم ورکړیو حلال شیزونه به په ځان باندې حرام ولا دا دو کارونه دوی ولې کولا افتراء علی الله د پاره د دروغ جوړولو په الله الکه تاسو دا بچی ولې الله لوي وای دا خو با قاعده د دینی صدا الکه تاسو دا د حلال ولې په ځان حرام وای وای دا خو مونږ ته الله ویلي دي نو قتل د اولاد دا الله نو ویلې او دوی دا الله مونږ ته ویلې دي د په الله سو درو وسم مبتدی نه چې تاسو کې الکه تعالی دعا بر سنت به ایت الاجتماعي ولکه وې دا هدین دی نو دوی په الله سو تړل ځکه دین خو هغه چې کوم الله را لېګلې او په هغه دین کې دا نشته او دی ورته دین وای نو دا په الله دروغ جوړول دي نو نو به شیخ صاحب وای وای فجعلا قتل او قتل الاولاد مع تحریم ما حرم الله وی ویګر زوګور په دې آیات کې قتل د اولاد وګرځو د تحریم د ما احل الله سره فجعل قتل الاولاد مع تحریم ما, ما حرم الله من جمله الافتراء دا دواړه وګرځول د جملې د چانه افتراء نه څنګه دا ویل یو شی الله نه حرام کړي او یو سړی وای چې دا الله حرام کړي دی یا دا حرام دی نو دا افتراء علی الله دا دک شان خپل بچی وجل دم افتراء علی ځکه مشرکین به وی دا مونږ الله ویل دي دا خو باقاعده د دیني څه ده نو قتل دا اولاد دای په افتراء علی الله کې راوستي دي دغه شان بدعات هم سدي ځکه هغه چې به دا قتل د اولاد کو نو دیته به ګنا نه وي دیته به باقاعده د ثواب کار وي خپل بچی به د بوتانو په نوم حلالول دیته به د ثواب کار وي نو څنګه چې دغه ابتراء علی الله دا نو د سي مبتدع هم چې دا بدعت کوي دیته د څه کار وي د ثواب کار ورته وي د دین کار ورته وي نو دا هم سره ابتراء علی الله دا ثم ختمه بقوله به شیخ سی وای وای دی آیات اخر ته وګوره آیات ختم کړي دی په دی باندې چې قد زلو قد زلو په اخر کې دا جمله راوړې ده قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفا بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد زلو صحیح ده کنه وای وهذه خاصیه البدعه دا زلو د بدعت خاصیت دی چې په بدعتو کې ورلې نو زلو زلو به گمراه دی د باباګانو په نوم باندې د بوتانو په نوم باندې دا یو قسم بدعت او دا په الله سره جوړولو دروغ جوړولو نو د مبتدع نسبت ابتراء ته کړی دی حاصل دا شو لسم یو لسم zarar د بدعت دا شو چې بدعت دا ابتراء علی الله دا په الله باندې دروغ جوړول دي الثاني عشر دولسم ضرر د بدعت دا دی ان البدعت اتباع الظن فی مقابله الناس بدعت چره دا د ګمان تابعداري دا اتباع الظن دا په مقابله د نس کې یو طرف ته نس راغلی دی او بل طرف ته مبتدی چره هغه په بدعت پسې و په ګمان پسې ور روان دی یره دا بخی کنه ولې دا خسر ګناکار نه دی د مبتدی د ټولو نه غټ دلیل هغه اتباع ځوان ځوان دی په خالص په ګومان پس روان دی په ګو... بس یاره دا خکار دی کنه ولې دا نه دی کوي کار نه دی لکه د نیکی کار خو هغه دی چې هغه شریعت ویلې دی دی وی ولی دعا دعا ثبت کار دی خیرات ثبت کار دی ذکر ثبت کار دی دی په څه پس روان دی بای او دعا بد کار دی چې کوم دعا شریعت نه دی ویلي هغه خیرات بد کار دی چې شریعت هغه نه ویلې هغه ذکر بد کار دی چې شریعت هغه نه دی ویلې دعا خکار دی خو چې شریعت ویلی خیرات خکار دی خو چې شریعت ویلی ذکر خکار دی خو چې شریعت ویلی نو ان البدعه اتباع الظن بدعت چې دا مستقل اتباع الظن دا په مقابله د نس کې او قال الله تعالی الله ویلی دی ایتبعون الا الظن دا خلق تابعداري نه کوي پګر په ګومان ګوره په قران کې زی په زی د اتباع الظن زم بیان شوی دی بدی بیان شوی دا دا اولی سپاره نه راونی سي ارزه کې د زو د اتباع الظن د دې بدی بیان شوی دا او مبتدع د متبع د چا دی د ځوان په ګومان پس روان دی فبالظن قد اشركوا بالله اے د اتباع ځوند د وجې نه خلکو شرک کړی دی دا اتباع ځوند چې دی دا دا دا دا, دا سبب د چا دی د شرک دی نو سبب د بدعاتم اتباع ځوند دی مبتدعين دا ب... مبتدعين دا بدعت ولې کوي دا په ګمان پس روان دي فبالظن نو د ګمان د وجنا قد اشرکو بالله دی خلکو د الله سره شرک وکو وزلوا عن سواء السبيل او گمراه شو سمیلارینا الثالث عشر دولسم دیارلسم ضرر د بدعت دا دی چې بدعت دا تقول علی الله دی په الله باندې د ځان نه خبره بغیر دلیل خبره کول تقول علی الله قول علی الله په الله باندې یو د الله په باره کې یو خبره کول خو بغیر دلیله حرمت علیکم المیتۃ والدم ولام الخنزیر وما الا بغیر غیر الله به څنګه دی وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون دغه چې پکې راشي د سورته بقره 168 69 نمبر آیات دې زما په خیال قران نشته تاسو وګورئ ګوره په دغه آیات کې سلور غټ ګناونه ذکر کړی دي سلور غټ ګناونه پاغه سلور غټ ګناونو کې د ټولو نه غټ ګنا ده وان تقول علی الله ما لا تعلمون چې سړی په الله باندې داسې خبره وکي چې راغي ور سره علم نه دلیل ور سره نه نو بدعت دا قول علی الله دی په الله باندې داسې خبره وراړول دي چې راغي د سره دلیل نه نو شیخ صاحب وای وهي اکبر الكبائر الاربع دا دا دا تقول علی الله چې دی دا لوی ګناه ده پاغه سلورو ګناونو کې قال الله تعالی وان تقول علی الله ما لا تعلمون الايه فليس في اجناس المحرمات اعظم عند الله منه ګوره په محرماتو کې کم شیزونه چې الله حرام کړی دي نو پاغه کې د ټولو نه غټ حرام ده چې ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون په الله باندې داسې خبره کول چې دا غي تاسو سره دلیل نه دا په محرماتو کې د ټولو نه لوی حرام دی او بدعت دغه شی دی ان تقولوا علی الله بس په الله هغه خبرې کوي چې پته ورته نه دلیل ور سره پینې او وای بای با دا بس دی پکې دا په دین کې دی دا په دین کې دي الان کې دلیل ور سره پی نو دقت ان تقول علی الله ما لا تعلمون وی فلیس فی اجناس المحرمات نو نشتره په جنس د محرماتو کې په اجناس د محرماتو کې اعظم عند الله غټه ګنا پنيز د الله باندې منه د دې تقول علی الله نه یعنی په محرماتو کې د ټولو نه غټ حرام اغا تقول علی الله دی ولا اشد اسما او نشتره په محرماتو کې زیات ګنا والا د چانه د دې تقول علی هر محرم هر حرام شوی شي پای کې ګنا ده ګنا ده خو د ټولو نه لوی ګنا او د ټولو نه سخت ګنا هغه په تقول علی الله کې ده وهو اصل الشرك والكفر او دا تقول علی الله دا د کفر او د شرک سره بنیاد دی بنیاد مشرکین هغه هم تقول علی الله کو کافران هم تقول علی الله کوي د شرک او د کفر بنیاد هغه تقول علی الله دی یعنی په الله باندې داسې خبره وراړول چې دا غي ور سره سره نه دلیل نه د دې خلکو سره سره نه لکه مشرکان چې کم کار کوي په الله باندې به وراړو وای دا الله ویلی دي الکه په کم ځای کې ویلی دي دلیل پینشته کافرانو به کم کارونه کوله الکه دا ولی کوي وای دا الله ویلی دي په کم ځای کې ویلی دي دلیل په ور سره نشته د کوپر او د شرک بنیاد هغه تقول علی الله دی او به شیخ سی وای وای علیه اسس اسست البدع والضلالات او په دقه تقول علی الله باندې بنیاد د بدعات او د ټولو گمراهو دی هغه تقول علی الله قول علی الله دی بلا علم قال ابن القيم ابن قيم رحمه الله وي واصل الشرك والكفر هو القول بلا عمل اصل د کفر او د شرک اصل بنیاد هغه قول بلا علم دلته دا عبارت غلط دی قول بلا علم دی چې ته د الله په باره کې داسې خبره وکې چې دا غي ته علم نه دا د کفر او د شرک بنیاد دی اصل د کفر او د شرک هغه قول بلا علم دی نو به وای فکل مشرک قائل علی الله بلا علم هر مشرک د قائل علی الله بلا علم دی هر مشرک دا کار کوي چې هغه په الله باندې داسې خبرې کوي چې دا غي د سره سنې دلیل نه دون العکس خو عکس پکې نشته اے هر مشرک قائل علی الله دی بلا علم خو هر قائل علی الله بلا علم دا څه نه دی مشرک نه دی اذ القول علی الله بلا علم ځکه قول علی الله بلا علم قد يتضمن التعطيل کله د متضمن کیږي تعطیل لره تعطیل معنا د الله نه صفات دغه کې نه پکې چې مړ الله نه خالق دی نه مالک دی نه رازق دی نه د الله ذات شته نه د الله وجه شته نه د الله یت شته نه د الله کنه دا صفات دې ته تعطیل وای دا قول علی الله بلا علم کله دا متضمن کیږي تعطیل لره نو تعطیل خو کفر دی ول ابتداء فی الدین او کله دا متضمن کیږي ابتداء فی الدین لره یعنی دا قول علی الله د وجنا س جوړ کی بدعات جوړ کی نو هر مشرک د عام د شانه شرک نه او فرد فرد من افراده او دا شرک چره نو دا یو فرد دی د افراد د چانه د قول علی الله نه ځکه د قول علی الله بلا علم د دې لاندې دوه افراد دي یو ته لاندې شرک دی قول علی الله کې سم راضي شرک هم راضي او بل پکې سره راضي بدعت نو قول علی الله عام دی او شرک څه دی خاص دی نو دا شرک